فعلى لفظ فعلى الموضع مثل ما جاءني من أحد إلا زيد ولا أحد فيها إلا عمرو وما زيد شيئا إلا شيء لا يعبر لأن من لا تزاد بعد إصلاح وما ولا لا تقدران عاملتين بعده نو نسب او بدل دواړه جایز دي خو دومره خبر ده چې د دې لفظ په ځای بدل نشي باقي کېدلی لفظ نتیجه نشي باقي کېدلی اوس اول عام او لا او بهتره خو نسب او بدل کې بدل ده ولیکن دلته چې ترکیب جوړ شوی دی چې د لفظ د ما قبل نه بدل واقع کېدلی مثال په تور باندې لکه ما جاءني من احد الا زيد ما جاءني من احد ولا ما جاءني اله استثناء د زيد لا مستثنى د درس د اله نه واقع شي کلام غیر موجب چې ما جاءني ده او څه دا خبره ده چې دلته دا احد نه ده دا من جاءني من احد دا الا زيد واقع دا څه احد د لفظ نه بدل شي